قومي علیها د مختصر اجزای ذکر کول چې په دې مختصر کې سس سزونه ذکر شوی دي نو یو قسم هغه ذکر شو چې هغه امثله شواهد قواعد ماخوذ د شانه د قسم ثالث د مفتاح العلوم یو قسم سيزونه داو داغي باره کې خپل طرز بیان کو چې ما په دغه اختصار کې ډیره مبالغه کړې دا یو قسم اشیاء شو چې بچا کې ذکرو په مختصر کې مسلمانی نه الله په مختصرا کې دویم قسم ذکر کړي چې وظفت الى ذلك فوائد دې سره ما زیاتی کړی دي زنه نور فواید اضفت الى ذلك ما زیاتی کړی دي دغه مذکور سيزونو سره نور فواید چې زه خبردار شوم پاغي باندې په زونو کتابونو د قام کې په زونو کتابونو د چا کې علماء کرامو هغه په دې فن کې کتابونه لیکلیو او ما عاجز مطالعه کړیو نو پاغه کتابونو کې ډېری خولې خولې نقطې وي نو ما د اغه سره چې کمندونو داسې ور سره اضافي کړل سوال وارد کړل غونډه کې چاله ها ضمیر چوته راځي دي علیها ضمیر چاته راځي دي کدا ها ضمیر راځي وي مختصر تا نه ډیلیټ کې ډیلیټ کې ډیلیټ زین ډیلیټ کې دا ذالک اسم اشاره چاته را اضفت اله دا ذالک اسم اشاره چا کپه دې سره مشار له مختصری سوي چې واضفت اله ذالک ما اضافي اولګول دی مختصر سره نو اسم اشاره خو صحیح ده مطابقت د مش... اشاره او د مشار له سره ده شته ده خو د دینه معلومیږي دا چې دا مختصر ختم شوه دی او د مختصر نرستو دا فواید اضافي لګول شوی دي یعنی دا په دې مختصر باندې سدي اضافي دي دا غینه بهر دي او حالان کې داسي دنه بلکې دا اضافي فواید خو په مین مینس کې دي دا نه لګی چې اخیره کې بل باب دی چې فواید الماخوذه من کتب القوم او کدا اسم اشاره د مخ کې اشیاء ته وی چې قواعد امثله شواهد دي قواعد امثله شاذب تو الی ذالک ما اضافي لګولې دي دغه قواعد امثله او شواهد سره نو معنا خو صحیح ده خو اسم اشاره او د مشار له مطابقت ځکه قواعد امثله او شواهد کما ترا جمع ده او ذالک چې کمنو مفرد مذکر دی مفرد څه دی نو په دې باندې دغه سيزونو ته اشاره صحیح الجواب بعون الملك الوهاب د تیر سيزونو ته اشاره ده قواعد امثله شواهد ته مطابقت نشته راواله ورپسې تعویل له مذکورونو مونږ لا ګڼ ډیر سيزونه یو کولو چل راځي او د یو د ډیرولو چل مونږ لسه کیږي راځي الحمدلله وی پایده مې شوی د اوس حدیث د ځانه جوړول شي نو مونږ له خدای پاک دا چل راوسته دي چې مونږه چې کمندنو لګ ډیرول شو او ډر لګول شو خبره باندې پوه شوې کنه دا موږ د ډیرو سيزونو نه یو جوړ کو په تعویل چا سره مذکورون زکه سر د کاکا لیکلو لاندې المذکور من القواعد والامثله وش کچا تویل چې د دې نقطې مطلب وای بیا دی د کوستانی خبره خلې دی ویته نیول وی بیا څه پیدا و واذبت الى ذلك بابا دی الله خساتی نه ان لله بابا دی الله غریق رحمت کی سرکای بابا وی پینډه تا امتحان لتلم تعلیم القرآن تا وی تلخیص امتحان می وست وی سلویخ طالبانو وی چرال نمارته نکتو ویله چې دې نکتې پایده صدا وی حرام شیشه که یو طالب رااله جواب راکړي چې دې نقطې څه پایده ده وی یو طالب رالم جواب نه راکړي وی ما پکې وی شیخ صاحب یادو رستم شیخ صاحب رحم الله وی داغه غزوه مې پکې صحیح کو وی ما ته چاوي چې هغه پکې دی ما چې هغه به لګ ډیر چیړه ما د مولا زوی دی ما چې دی بدل زه برابروم خو پته راته ونه لګېده چې هغه پکې څه ټایم راغلی دی او تللی دی وي څه پوه پوه شوی پې نه وم ان وایي چې نمبر مې وروسته وکتلې شکر دی وي هغه هم سپر اخیستی وي وی ټولو چې کمونه سپر اخیستی وي وی مفتی صاحب ظفر مولانا صاحب وایي چې باجوړیان جومات ته راولېږه تاسو پوه شوئ وی ظفر مولانا صاحب وای چې با جوړیان جمعه تراولېګا زه لک سات صبر وکي خیر دی کنه دا له 100 منټه وته نه زو اخلم یو کش پش په کو داسي کش او پش واظفت الى ذلك نو ذالک چې کم دنو اسم اشاره دا مذکور ته ده واظفت الى ذلك فواید فواید جمع د فائدتون ده فائدتون هغه ویل کیږي آ کې داده شوت و گرفته شوت از علم و مال هي مکتسبت من علم او مال عثرت لاندې لیکلي دي اطلاعت دا تفسیر د غیر مشهور دی په مشهور سره عثر ام اطلاع ته ویل کیږي فین عثرا ځنې فرق ذکر کړي ځنې څه ذکر کړي فرق فرق دا وي چې عصر چې کمندنو اطلاع بلا مشقتن ته وای چې بس دا سړی داسې او ناصافي غونته کې شي خبر شي لکه بس کتاب داسې ګوره او بغیر د مشقت نه ځنې خبرې ذهن ته شي راشي فی بعض کتب القوم په ځینې کتابونو د قوم کې چې هغه علاوه د مفتاح العلوم د سکاکینو علیه پاغي باندې دا دویم جز شو د چا د تلخیص دویم جز یعنی تلخیص کې خصنی آغا قواعد او بسلا او شواهد دي چې بچا کیو مفتاح العلوم کې دویم د دې سره ځنې سیوایی فائدې دي چې هغه ما غستې وي د کتبل قوم نه هغه نه به خبردار شوم دریم سیز وزوائد لم اذفر فی کلام احد بالتصریح بها ولا الاشاره الیها دریم قسم پدې کې وزوائد دریم پکې زیاتی فائدې دي زیاتی سيزونه دي سړي پکې زیاتی زوائد زیاتی سيزونه دي حاصل دریم په دې کتاب کې داسې سيزونه دي چې هغه نه په مفتاح العلوم کې شته او نه چې کم دنو په کتب القوم کې شته هغه زما د غریب ذهن پیداوار دي نو ما په کې د خپل غریب ذهن پیداوارم څه کړی دی لیکل دی ماتن د خپل خپل نقطونه د خپل نقطونه تعبیر کو په زوائد سره چا سره زوائد سره دا کلام زو جهاتین نه دې ته توجیه ویل کیږي لکه ته چشمو والا ته دوا کې چې خدای دې دې چشمو نه خلاص کا ٹھیک شو کنه نو خلاصېدل په څو قسم لري دوا قسم لري صحیح ده لکه څنګه چې هغه سړی دغه غندلې و چې هغه غندلې و نو کاکا وته دوا وکړه وای خاتلی امرن قبا لیت عینه سوا کنا وی مال امر قبا غندلې دا ارمان چې د دواړه سترګې برابر وي هغه یو باندې کانو په یو برابر نو په یو سم کنه نو ارمان چې د دواړه سترګې سوي برابر اوس دا څنګه چللې خدای دې ابل ولومړند کی یا دې ولدا یو سکی تمام دا زواید هم زو جهاتین دي زواید کې یو افتخار او تکبر دی پکې لید ترغیب ځنه تکبر عبادت جایز دی لکه تاسو تکبر شي هغه له همیشه تاسو تعویل کوي ترغیب د پاره چې دا زما دا غو نقطې چې کمی دي نو تبه طالب جان دې ته زګه خنو ګوري چې ما تعالی کمزوري غونته کیو نو تبه وای چې ستانو تو تساجت ته خو دا زما دا چې دي دا په فائدہ کې دا غي نسري زیات دي زوائد سره تعبیر کو فخر کړه دې خود پاره د ترغیب د طالبانو شاسته نه چې زما دا نقطې طالبان پر دې ټوکرای کې سن کی ارتاونه کی عجز ملایما او د خوار مولا په اور بانګ سکروجوم نه ماتي نو د دې د وجنه چې کمنو د خپل سبق په خپل صفت کې چې تاسو خود له وزامنو ډکوي نه زکه وته زواید وي په نو شوي دویم زواید کې تواضع ده اصل کتاب خو هغه دی خدا په کې لګي زیاتی نکتی دي که خوښه شونه خوا ګینې نو کوټه مال مالي کی نو زوای دی وته زکه وی چې دا لګي سیوایي غونډه کې نقطې دي سدي سیوایي لمس پر فی کلام احدن ماتن دا وی چې دا زوایت توجه دا زوایت چې دي دا په کتب القوم کې په نورو کتابونو کې نه مفتاح العلوم کې او نه په کتب القوم کې نه صراحتن شته او نه اشاره تنشته صراحتن دا مطلب دی چې هغه په لفظ معنا خاص په لفظ خاص سره ذکر شي څنګه معنا ما وکړم مړه دومره خپل خبره ما وکړه یاره په خدای یقین وکړه خو بس اکه زړه خبره ده معنا خاص په لفظ خاص سره ذکر شي نو دې ته تصریح وي او معنا خاص په لفظ عام سره ذکر شي دې ته اشاره وي دې ته سوې اشاره وي په خپل بسلیم خان کې لیکي نورم ډيري خدا نورا خبر به شپېلي کې واړو کنه نو دې ته اشاره ویل کیږي شپېلي کې وېسه کو واړو نو عامه خبره نه خاصه خبره په معنی عام ذکر کول صحیح شو دا زما چې کم فواید ذکر زما ذاتی نقطې دي نو دا په کتب القوب کې او یا په مفتاح علوم دو سکاکی کې نسشته صراحتن او نه اشاره تن وارد کا چې نه صراحتن شته او نه سشته اشارتن شته نو دا بیا څنګه قواعد د فن دي دا خو بیا قواعد اجنبیه دي نو قواعد اجنبیه دي راوړل او د علم بلاغت نه جس کو ما دوه خپل خبره وشو دا خو بیا قواعد څه شو اجنبی شو کتب القوم کې نشتا او مفتاح العلوم کې هم نشتا نو قواعد څه شو دا تا چې کوم ذکر کړی استاد زواید نو دا خو قواعد څه شو اجنبی شو نو د دې فن څه شو اجنبی شو لکه فن بلاغت نشو نو څنګه ته په کتاب د فن بلاغت کې راوړي پوه نه شوي د قواعدنا مسائل مستنبط کول لار چا کار نو دا د قواعد پاغي کتابونو کې ذکرو خدا قواعدونه مسائل سکړو مستنبط کړل نو چې د قواعدونه مسائل مستنبط کړل نو اجنبي سن شو اجنبي نشو او چې هغه کې نو اشارتن نو صراحتن نو ځکه دا دا مسائل پکې وو نه نو د ذهن پیداوار شو کنه نو زواید هم شو او اجنبي هم نشو او یا دا دی دویم جواب چې دا د نحوی د صرف د نورو کتابونو ځنې فوایدو د اغینه مستنبط کړو د نورو فنونو چې هغه مناسبت لره د علم بلاغت سره د چا سره علم بلاغت سره نو چې دې ته وګوري چې د نورو فنونو نو په کتب القوم کې ځکه نو کتب القوم کې ځکه نو او چې دې ته وګوري چې د دې سره مناسبت شته نو اجنبي نشو وزوائد او نور زوائد لمسفر چې زه نیمه کامیاب شوی په کلام دی او تن کې به تصریح بها په صراحتن ذکر کولو د دغه زوائد ولل اشاره الیها ان په اشاره باندې په دې سره اوشه د خیر سره سوجزونه پکې رالو سو شیزونه سو درې اجزاء ثلاثه شو کنه یو فواید ماخوذه من مفتاح العلوم دویم چې کم دنو ماخوذه من کتب القوم او دریم زواید ذهنیه د دې غریب ذهن پیداوار دا درې سيزونه چې څه شي یو ځای شي نو راشي چې وسول نوم کې د خیره سره و سمیته تلخیصل او نوم کې خود له روا ور په عاطفه دي وسمیته او نوم می کې خود د مختصر لره اوس هغه مختصر راغی د خیر سره نوم می کې خود د چا لره چې مشتمل په دې اجزای ثلاثه باندې نوم می ولا کې خود تلخیص المفتاح هغه نه چور کړی شوی او لن کړی شوی د مفتاح العلوم د سکاکینا مفتاح العلوم د چانه سکاکینا یعنی ملخص من المفتاح تلخیص تفعیل باب مصدر په معنا ده مفعول باندې مصدر مبني للمفعول تلخیص معنا ملخص من المفتاح دا چې اسم او مسما دی یو بل سره څه شي برابر شي اسم مسما برابر شي صحیح ده کنه ځکه چې د اکثره حصہ د دې کتاب غستل شي و د چانه مفتاح علوم ده سکاکینا نو دی وجنه چې کمنو دو غلا نه کړم قانون دا دی چې من برکت العلم نسبت الفائده الى مفیدها من برکت العلم نسبت الفائده الى مفیدها د علم برکت داري چې د چانه د سبق ویل نو غته نسبت وکا نو د چې کمندونو پټ نه کړه ګنې یوازې په دې تلخیص کې د مفتاح العلوم ناغستلو نو نورو کتابونو نو مو خبره باندې پوه نه شوې جوړه او لکه اغلا ونه کړه تلخیص المفتاح ته داسې سوال کوي کاوه جوړنو چې یاره د خو دا قسم ثالث نه غستره دا خو د مفتاح العلوم نه نه دی غسته او د اضافه ټول چاته کو مفتاح العلوم ته کو نو له شوریا د شوریا شوریا نیسو خبره باندې پوه شوې کنه دا خو مسلمانه چې کله دا قسم ثالث جز د چانو مفتاح العلوم نو دا مفتاح العلوم اصل شو د قسم ثالث او قسم ثالث اصل له تلخیص شو اصل الاصل اصل اصل الاصل اصل نو چې د تلخیص جز د قسم ثالث د مفتاح العلوم نشو او قسم ثالث جز د مفتاح العلوم نه نو گویا کې تلخیص هم جز شو د مفتاح العلوم نه الاوله دا وایو چې موږ مخکې ویلو چې قسم ثالث د مفتاح العلوم علاوه مستقل څه شوی شایع شوی نو مفتاح العلوم په نوم باندې مشهور مو مفتاح العلوم په نوم باندې سو مشهور نه اضافت ته جایز دی وسمیته تلخیص المفتاح وانا اسال الله د نور بلک تاسو با جوړ والا ویرا شینو تاسو بلک لیا جو کوزا